تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي الله په دې سره ډیر بیلاری کوي او ډیرو ته هدایت کوي او په دې سره بل څوک نه صرف فاسقان بیلاری کوي هغوی چې الله سره کړي وعده لټینګولو وروسته هم ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله یې د پیوستون امر کړی او په ځمکه کې فساد کوي څوک چې په داسې حال کې ومري چې جهاد یې نه وي کړی او نه یې کله د جهاد اراده کړې وي نو هغه د نفاق په یو ډول مړ سو د دې حدیث روایت مسلم کړی دی کاکانی او بوټی ټول مونږ ته لاله ندی نن د جمعې مبارکه ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې یوویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له درېیمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د هرات ولایت په شینډنډ کې د شپږو یرغلګرو په شمول اووه تنه سپېشل فورس عسکر مړه او ژوبل شول د پکتیا ولایت په احمد خېلو کې څوارلس تنه عسکر او پولیس مجاهدینو ته تسلیم شوي د تخار ولایت په خواجه غار کې دښمن په شا تمبول شوی دولس تنه عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د روزګان ولایت په ترینکوټ کې د مزدور قومندان په شمول اته تن عسکر قتل شوي اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون سهار شپږ بجې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د زیرکو په سیمه کې له هغه یرغلګرو او مزدور عسکرو سره سخته جګړه ونښته چې سیمې ته په ګڼ شمېر کې د عملیاتو په موخه راوتلي وو د جګړې په مهال یو ټانک د یرغلګرو او یو بل د سپیشل فورس عسکرو د خښ کړای شویو ماینونو په مټ ویجاړ شول او درې تنه امریکایي یرغلګر پکې ځای پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل شول د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې څوارلس تن عسکر او پولیس د مزدور ادارې له لیکو نه رابېل او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي تسلیم شوي عسکر او پولیس د حقایقو په درک کولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول په تیرو څو ورځو کې په یاد ولسوالۍ کې د تسلیم شوي عسکرو پولیسو او اربکیانو شمیر اتیاو تنو ته رسیږي او دا لړۍ لا هم دوام لري د تخار ولایت نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې تیر ورځ سهار اته بجې د ګوډاګي دښمن ګڼ شمیر عسکرو پولیسو او اربکیانو د خارجي اشغالګرو په هوایي ملاتړ له څو استقامتونو څخه د مجاهدینو په مرکزونو بریدونه ترسره کړل د دښمن دغه بریدونو د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شول او نښتو د ماخستن تر اتو بجو پورې په مسلسل ډول دوام وکړ. خبر وايي د جګړې په جریان کې دښمن سخت وځپل شو او ټول بریدونه یې په شا وتمبول شول. د معلوماتو په اساس څلور تنه عسکر ووژل شول او اته تنه نور مرګوني ټپیان شول. د یادولو وړ ده چې په یاده ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې له دښمن سره نښتې روانې دي په دغه نښتو کې دښمن له مجاهدینو سره په جګړه کې ماتې خوړلې هغه جګړه چې وړمه شپه د پایناوي او کوټوالو په سیمو کې د دښمن په مرکزونو پیل شوې وه اوس هم دوام لري تر دې مهاله پراخې سیمې له دښمن نه نیول شوې د یوه مزدور قومندان په شمول اته تن عسکر قتل شوي د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اړوند د هوشي په سیمه کې تېره ورځ مازیګر د مزدور دښمن د پوستې قومندان داد محمد د درسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز وروسته یو بل عسکر د وسله وال برید په ترڅ کې وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شوی د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د لیزر په مټ برید ترسره شو خبر وايي په دغه برید کې یو تن پولیس چې پیرایه کوله ووژل شو دغه راز ماښام اوه بجې د یادې ولسوالۍ مربوط بدوانو سیمه کې په مزدور عسکرو چې له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې اووه تن عسکر مړه او ټپیان شول او یو ټانګ یې د ماین په چاودنه کې له منځه لاړ. همدارنګه تېره شپه شاوخوا لس بجې د یاد ولایت ګیلان ولسوالۍ اړوند چرلې سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې یو تن اربکی له منځه لاړ او یو بل ژوبل شو. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ اړوند سلیم خېلو کلي باندې وحشي عسکرو د هوان په وسیله وحشانه برید ترسره کړ. د خبر په اساس د هوان یوه مرمۍ د یو تن کلیوال په کور ولګېده چې له امله یې څلور ښځې او دوه تنه ماشومان ټپیان شول دغه راز وړمه ورځ هم په یاده سیمه باندې د دښمن له لوري په ورته برید کې یوه میرمن شهیده او درې تنه ماشومان ټپیان شول د کندهار ولایت د ښار د نهمې حوزې اړوند د بابا ولي د پمپ په سیمه کې د مزدور دښمن د استخباراتي ادارې یو تن شرابي جاسوس ایوب خان د مجاهدینو په چریکي برید کې ځای پر ځای ووژل شو. یاد جاسوس څه موده مخکې خپل مور هم ویشتلې وه. تر دې وړاندې یې د همدې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیس په توګه دنده ترسره کوله چې اوس یې جاسوسي شروع کړې وه. د نوموړي اکا د حاجي ملا په نامه چې د نهمې حوزې مامور و درې میاشتې وړاندې د مجاهدینو په ورته چریکي برید کې ویشتل شوی و. په یې کندهار ښار کې د اسلامي امارت مجاهدین په مزدور دښمن کامیاب بریدونه کوي چې له امله یې دښمن له سختې وارخطایۍ سره مخ دی. همداراز د یاد ښار اړوند د دوهمې حوزې په سیمه کې پرون سهار اته بجې د مزدور ادارې د استخباراتي کړۍ یو بل جاسوس د وسلوال برید په ترڅ کې ووژل شو له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل د یاد ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د زنکیتان په سیمه کې په مزدور عسکرو د تکتیکي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شول د پنجوایي ولسوالۍ اړوند د دواب سیمې ته ګڼ شمېر په سپکو او درنو وسلو سمبال مجاهدین داخل شوي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. همداراز په سیمه کې د دښمن یوه شوبله د خښکلای شوي مین په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د کندهاریانو په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک پرون ماسپښین ناوخته څلور نیمې بجې په مزدورو عسکرو د خښکلای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د ننګرهار ولایت غني خېلو، خوږیاڼو، پنغر او حصارک ولسوالیو اوسېدونکي پنځه تنه عسکر له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وايي تسلیم شوي عسکر د حقایقو په درک کولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن صف څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اړوند شال ټوپه او پاچا په نوم پوستو باندې د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل خبر وايي یادې پوستې د مجاهدینو تر محاصرې لاندې دي او د بریدونو په مهال یې درې تنه عسکر ووژل شول په خبر کې ویل شوي چې نورستان غازي آباد او ناړۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم بنده او دښمن نشي کولای تګ راتګ پرې وکړي وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اړوند د حاجي واب خان د پمپ په سیمه کې د هرات کندهار پر لوی لاره د مزدور دښمن په کماز موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو همه بشنوند و بدانند که امریکا جنگش با یک گروه و یک ملت نیست تسلیمي طالبانم دي تاثیر دی او بل صفات هم غزي دی طالبانم دي تاثیر دی تیر ورځ د بادغیس ولایت د قادس په ولسوالۍ کې د کابل رژیم زرکسیزه قطعه د حقایقو په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوه د یادې شوې قطعې مشرانو فضل احمد اخونزاده او عبدالقدیر خان د بادغیس لپاره د اسلامي امارت له مرستیال والي محترم مولوي عبدالکریم صاحب سره بیعت وکړ او له اسلامي امارت سره یې د پوره پوره همکارۍ ژمنې وکړې د زرکسیزې قطعې د تسلیمۍ لپاره شانداره مراسم جوړ شوي وو په دې پرتمینه ناسته کې د بادغیس مرستیال والي مولوي عبدالکریم صاحب، سیمه ییزو مشرانو، عالمانو او د تسلیم شویو قطعو مشرانو خبرې وکړې. تسلیم شوو کسانو په تېر کې له کابل ادارې سره پر کار کولو پښېماني وښوده او ژمنه یې وکړه چې د اسلامي امارت له مجاهدینو څخه به هیڅ راز همکاري ونه سپموي. د بادغیس ولایت محترم والي صاحب خوښي څرګنده کړه. د دوی همدا نیک اقدام یې ډیر وستایه او دوی ته یې د سر او مال د حفاظت ډاډ ورکړ. د غونډې په پای کې تسلیم شوو کسانو زر میله کلاشینکوفونه، څلوېښت میله پیکا ماشیندارونه، لس قبضې راکټونه او پنځه بم افګن د اسلامي امارت مجاهدینو ته وسپارل. څو ورځې وړاندې د غور ولایت په فیروزکو کې هم د کابل ادارې مربوط یوه لویه قطعه د حاجي عبدالرحمن په مشري اسلامي امارت ته تسلیم شوه. حاجي عبدالرحمن د یوې غونډې پر مهال د اسلامي امارت سره بیعت وکړ او زیاته یې کړه چې په ټول وس او امکاناتو سره به د اسلامي امارت ملاتړ ته دوام ورکوي. په غونډه کې ګڼ شمېر علماء کرامو خبرې وکړې، روان جهاد یې د هېواد د خپلواکۍ او د اسلامي نظام د نفاذ لپاره تر ټولو لارو موثر وباله. حاجي عبدالرحمن زر میله کلاشینکوفونه، سل میله پیکا ماشیندارونه، اتیا قبضې ار پي جي راکټونه، دوه دهشکې، درې هوانونه او ګڼ نور مهمات د اسلامي امارت مجاهدینو ته وسپارل. او پر ټوله سیمه سپین بیرغونه رپاند شول. د الخندق عملیاتو په روان بهیر کې که له یوې خوا ډېرې زیاتې سیمې د یرغلګرو او کابل رژیم له وسله والو پاکې شوې، پراخ ځاني او مالي زیانونه ور واوښتل او ډېرې وسلې او تجهیزات مجاهدینو غنیمت کړل، له بلې خوا د رژیم په زرګونو نظامي او ملکي منسوبین د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت غېږې ته راغلل. وسلې او وسایط یې مجاهدینو ته وسپارل او وعده یې وکړه چې بیا به د اسلام او هیواد پر ضد له یرغلګرو او کابل رژیم سره ګډ کار نه کوي د اسلامي امارت مجاهدینو له ټولو تسلیم شوو هیوادوالو څخه مننه کړې د دوی همدا کار یې ډیر ستایلی او ژمنه یې ورکړې چې د دوی د سر عزت او مال پوره پوره ساتنه به کوي او په ګډه به هڅې کوي چې ګران هیواد آزاد او اسلامي حکومت پکې رامنځته کړي په یوه ورځ له اسلامي امارت سره د مقابل طرف د زرکسیزې قطعې یو ځای کېدل د اسلامي امارت د حقانیت ستر ثبوت دی اسلامي امارت د ولس له منځه راټوکېدلی ملي خوځښت دی که د امکاناتو په لحاظ تر دښمن کمزوری دی خو ولسي ملاتړ بیا هغه ځواک دی چې پر مجهز دښمن یې برلاسی کړی دی برعکس کابل رژیم که ډیر امکانات لري خو دا چې د یرغلګرو د ګټو ساتندوی دی د خپلو خلکو او ارزښتونو پر ضد جنګیږي